لکه څرنګه چې زموږ په نبي علیه السلام باندې دا ټول دا قومونه را جمع شوي وي لږ قومونه په را جمع شوي وو نو دغه شان دا خلک په مونږ باندې هم را جمع شوي دي دا هېڅ مشکل خبره نه ده نبي علیه السلام وخت کښې هغه علا منهاج النبوه باندې روان و او دا زمونږ خلافت هم علا منهاج النبوه باندې روان دی لکه څرنګه چې مشکلات په هغې باندې راغلي وو په هغې باندې تکلیفونه راغلي وي، سختۍ مې په راغلي وي، په هغې باندې اقتصادي پابندۍ مې لګېدلي وي، هر قسمه حالات په هغې باندې راغلي، دا په موږ هم را روان دي، په دې باندې موږ نه خفه کېږو ان شاءالله، دا وخت به وي یو لږ وخت لپاره ان شاءالله موږ الله رب العلمین په موږ باندې اساني راولي، الله به موږ له فتحې را کړي او د ټولې دنیا باندې به الله رب العلمین یو ښایسته اسلامي حکومت راولي، نو کله چې خلک په دې باندې پوه شي ان شاءالله بیا خلک ټول زموږ سره ولاړ دي او خلافت اسلامي ته به تن کېږدي. ډېره مننه، خوشحاله اوسې، کامیاب او موفق اوسې. ولې ټوله نړۍ د اسلامي خلافت په خلاف راپورته شوې ده؟ دا چې ټوله نړۍ د اسلامي خلافت په خلاف راپورته شوې ده، د دې وجه دا ده چې اسلامي خلافت د الله رب العالمين په ځمکه د الله قانون او نظام راوستل غواړي. د نړۍ ټول کفار او منافقين د اسلامي نظام په خلاف راپورته شوي دي. دا چې په نړۍ کې تش په نامه ډېر مسلمانان هم د اسلامي خلافت په خلاف را پورته شوي دي، د دې وجه دا دی چې په حصر حاضر کې یعنې موجوده وخت کې هغه اجتماعي احوال چې په هغې کې تش په نامه مسلمانان ژوند تېروي، دا رنګې هغه مختلفې فتنې او راپروونکي څیزونه چې د هغې په اور باندې دوی داغلی شي، دا رنګ هغه قسما قسم شهوات او د کفارو او منافقانو شبهات ددوی ذهنونه خراب کړي دي او د خپلو اسلافو یعنې صحابو په نقش او قدم باندې لا نړل او د کفارو او شیطانانو په جال کې دوی ګېر شول دوی اسلامي خلافت په خلاف یو ځای را پورته شول د اسلامي نظام د لمنځه وړلو لپاره دوی چې دغه خواهشاتو پسې روانېدل د دې خواهشاتو د تابعدارۍ د وجې نه دوی د خواهش بندګي شروع کړله چې قرآن کې الله وایي افرأیت من اتخذ الهه هواه ځینو خلکو د خپل خواهش نه اله جوړ کړی دی نو د دې د وجې نه دوی د کفارو پسې روان شول او د دوی په ذهنونو کې قسماقسم شبهات واچول نو اسلامي خلافت چې دی د الله رب العالمین بندګي ته خلک رابلي او د خواهشاتو د بندګۍ نه خلک منع کوي او د یو الله رب العالمین بندګي ته یې رابلي نو د دې وجې نه دوی الله رب العالمین ګمراهان کړل او الله د کفارو ملګري کړل د الله رب العالمین بندګي ته دوی غاړه کښېنښودله نو دوی ځکه دې کفارو سره یو ځای د اسلامي خلافت په خلاف را پورته شول خو ان شاء الله دغه ارمان به دوی کور ته یوسي چې اسلامي نظام دې له منځه ویوسي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ثابت قدمه ولري په دې اسلامي شریعت باندې او په دې اسلامي خلافت کې جزاک الله خوشحاله اوسې موفق اوسې. يظنون البلاد بلا حماة. قدرمنو اورېدونکو! تاسو د ملګرو خبرې واورېدلې، د ملګرو ځوابونه مو واورېدل چې دغې پوښتنې ته یې کړي وو. ورځو له شیخ صاحب نه د دغې پوښتنې ځواب د قرآن او حدیث په رڼا کې اورو چې ولې ټوله نړۍ د اسلامي خلافت په خلاف باندې راجمع شوې ده. شیخ صاحب تاسو مهرباني وکړئ. دا د کفارو پخوانی عادت دی، د پخوا نه ټول کفار د مسلمانانو په خلاف او څوک هم چې د حق اواز اوچت کړي، د هغه خلاف را جمع کېږي، لکه د ابراهیم علیه السلام په خلاف را جمع شول، هغې ته یې اور جوړ کړ او اور ته یې ګوزار کړ، نو الله عزوجل د ابراهیم علیه السلام مدد وکړو او هغه یې بچ کړو. بیا موسی علیه السلام چې کله د حق اواز اوچت کړ او توحید ته یې بلنه وکړه، نو ټول کفار ورته راجمع شو، د فرعون او د هامان په شمول او په دوی باندې یې یرغل وکړو، نو الله عزوجل په سمندر کښې لار ورکړه او موسی علیه السلام له نجات ورکړو. د عیسی علیه السلام په خلاف راجمع شو، نو الله عزوجل مدد وکړو او اسمان طرف ته یې اوچت کړو. احزاب ولېدل نو دا یې وویلې، دا هغه د الله وعده ده چې مونږ سره یې کړې ده او د رسول وعده ده او الله او رسول رښتیا ویلي دي. نو دې سره د صحابو ایمان نور هم زیات شو او الله تعالی طرف ته رښتیا تسلیمېدل دي. دویم د دې لپاره د ټولې نړۍ کفار را جمع کېږي د اسلامي خلافت په خلاف چې خلافت سره د الله عزوجل نور بلېږي یعنې د شریعت تطبیق کېږي. اسلامي خلافت او د الله د نظام په خلاف باندې جنګ ته رایوځای کېږي، د مشرکانو شرکي اډې او شرکیات ختمېږي او د مجرمانو باطل کاروبارونه او زناګانې او جرمونه دا ختمېږي، نو دا ټول خلک د اسلامي خلافت په خلاف باندې رایوځای کېږي، خو بیا په تنظیمونو کې د نظام تطبیق نه کېږي. بلکې کله چې خلافت د نظام تطبیق شروع کړو، نو هغوی جنګ ته تیار شو، خلک یې د اسلام، جهاد او امارت په نوم دوکه کړه او دا دی اوس د روس، چین، ایران او پاکستان سره د اسلامي خلافت په خلاف جنګ کې په اول صف کې واقع دي او اوس هم سرغلوني مسلمانان په دې دوکه کې راولي چې دا د وهابیت په خلاف جنګ دی. خو دا د آیس آی او نورو خبیثو ادارو ډېره غټه دوکه نه ده، بلکې دا د اهل سنت والجماعت په خلاف جنګ دی، ځکه چې خلافت ټولو مسلمانانو ته د یوې مور حیثیت لري، چې مور په خپلو بچو کې هېڅکله فرق نه شي کولی. درېیم، په دې وجه ټول کفار د اسلامي خلافت په خلاف راجمع شوي، چې دوی په دې وېره کې دي، چې چېرته مسلمانانو ته بېرته خپل خلافت په لاس ور نه شي په کوم کې چې د مسلمانانو عزت او وقار دی او دوی غواړي چې مسلمانان د دوی ماتحت ژوند تېر کړي او مالونه یې لوټ مار کړي ناموسونه یې لوټ کړي او د ځوانانو نه یې تاخانې ډکې کړي خو واورئ ای کفارو ای مشرکینو ای مجرمینو په امتحانونو صبر وکړئ او د الله عز وجل په مدد مطمئن اوسئ، ثابت قدم شئ او د جنګ د ارادې نه مه شاته کېږئ، ځکه چې مرګ او زخم په جنګ کې نه شته دی، دا دنیا د امتحان دنیا ده، الله تعالی فرمایي، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ولې ټوله نړۍ د اسلامي خلافت په خلاف را پاڅېدلې؟ که مؤمنو اورېدونکو په تاسو کې له یو شخص څخه وشي نو ځواب به مو څه وي؟ تاسو به هم د دغې پوښتنې ځواب له ځان سره ولرئ، خامخا به یې لرئ. دا ځکه را جمع شوې ده چې کفري نړۍ په اوس وخت کې، کفري نړۍ چې د هغوو په عیش او عشرت کې اخته ده، کفري نړۍ د فحاشې دیموکراسۍ په تالار کې د دوی په اند په دنیوي زینت او مزو کښې بوخته ده نو ځکه دوی د اسلامي خلافت په خلاف را جمع کېږي چې اسلامي خلافت د دوی د ذکر شوو اهدافو، فحشا، کفري او د انسان په لاس د جوړ بې اساسه او بې بنسټه قانون سل په سله مخالف او له منځه وړونکی دی نو د تاریخ په اوږدو کښې د حق مقابلې ته هر وخت ټوله نړۍ را جمع شوې اتحاد یې کړی خو هر وخت د الله جل جلاله په عظیم نصرت له شرمېدلې ماتې سره مخامخ شوي دي واپس شوي دي په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال او په عالي تجهیزاتو بسته وسایل یې له بدنامې ماتې سره مخامخ شوي دي په اوس وخت کې په عراق، شام، لیبیا، طرابلس د خلافت اسلامي اعلان شوي ولایات او دلته په خراسان کې د دنیا د کافرو هر قسم حربې. کروز میزایلې، د جیټ، بېباون، چارماشیني، ډرون، هلیکاپټرو، همدارنګه ځمکنۍ مختلفې اسلحې او وسایطې، د هغوی ټانګونه، موټرې، د دنیا د هر کونج نه یې را ټول کړي، کرایي عسکر، مرتدین او همدا شان قومي پاڅونوال چې هغوی هم غلول شوي دي، د اسلام په نوم د کفر د بقا لپاره جوړې شوې استخباراتي کړۍ د اسلامي خلافت په خلاف جنګ کوي. بل لور ته د کفر مېډیا، د هغوی تبلیغات، مطبوعات، چاپې او انځوریزې رسنۍ د ساده مسلمانانو ذهنونه او فکرونه د اسلامي خلافت په خلاف باندې زهرجن کوي او هغوی د اسلام څخه او د اسلامي خلافت څخه متنفر کوي. نو دا ولې کوي؟ زه نوره خپله خبره را لنډومه. تاسو خپل ځواب د دغه یوې پوښتنې لپاره تیار کړه چې ټوله نړۍ د اسلامي خلافت په خلاف باندې را جمع شوې ده، په دې کې فکر وکړئ، په دې کې سوچ وکړئ. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ د اونۍ پوښتنه خپرونه، تر بلې اونۍ چې د یوې بلې پوښتنې سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې درنه اجازت غواړو، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په سوېل غږ یې تکبیرونه او کلمې ویلې، هورې مورچه کې یو شهید له درده ساه ورکړله. ستا شاعر د بنګړو په شرنګ مئین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی، خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئین ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کې ورک دی. ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې ښویوي، خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر څه ګرمه معرکه ده حماسې دي او نارې دي یو زور د انقلاب ده زلزلې دي او نارې دي په سر د سپینو غرونو تور بیرغ وهي وزرې الوت د حوصلو ده ارادې دي او نارې دي شرنګار د سپینو تورو دی ششنار دی د آسونو شرنګار د سپینو تورو دی ششنار دی د آسونو شور د تکبیرونو زمزمې دي او نارې دي هو که د نړۍ په مختلفو محاذونو کې د اسلامي خلافت سرشیندونکي زمري په ګرمو معرکو کې په سرشاره غورځنګونو پر مخ درومي، نو تر شا یې د ویښ ضمیر او تېره احساس قلموال په انقلابي شور، حماسي زمزمو او د تکبیر په اسمان لړزوونکو نارو د همدې شازلمو ملاوې ورتړي او دا ډاډ او داد ورکوي چې ژر به د همدې اتلو زلمو د وینو او قربانیو په مټ به د کایناتو پالونکی رب په ټوله نړۍ الهي نظام حاکم کړي. دا د شرق او غرب له مرستو، یرې، تمې او امکاناتو بې پروا، مغروره، یغي، دنګې ځوانۍ دلته په خراسان کې هم د ازادۍ بڼ په خپلو وینو خړوبوي او د همدې اتلانو د وینو رنګ دی چې زموږ د زړورو شاعرانو د قلم لفظونه زېږوي. د ادب د دې باعزمه کاروان د سپېڅلو لارویانو مجاهدینو سره زموږ مؤمنې باعفته خویندې هم ملې دي او په هر ډګر ورسره پل په پل ګړندي ګامونه اخلي، نو درنو اورېدونکو د څېړۍ سوري نننۍ مشاعره هم د همداسې یوې پتمنې مجاهدې خور په دې ارواپالو بیتونو پیلوو. دا د سپینو تورو ځل دی لکه تندر د اسمان دی زمانه ورپسې درومي دومره چست او چابک دی دا زما د سر پړونی دا زما د اوربل ګل دی دا زلمی د خلافت دی ټول جهان ورته هک پک دی د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر د ویاړ او درناوي احساس کوم چې زموږ د څېړۍ سوري انقلابي او له عظمتونو او معنویته ډکه مشاعره نو ورځ تر بلې نوي رنګونه راوړي او دومره ډېرې د فکر او احساس رنګونه وشیندل چې لله الحمد اوس مې نو د ډېری ځوانانو زلمو وروڼو او خویندو د قلم له څوکې د سندرو مبتذلو غزلونو او نورو ورته بېهوده شعرونو په ځای د جهاد، مجاهد، سنګر، انقلاب، ازادۍ او حماسو تندریز او لړزوونکي توري را اوري. خوښ یم چې نن هم د څېړۍ سیوري لاندې د همداسې یغي ځوانانو په منځ کې ناست یم. د حالاتو له چپو به کاږه نه شو، تل په سر د هر سېلاب یو درېدلي. په ملت د ابراهیم یو په کلک عزم په ملت د ابراهیم یو په کلک عزم که په اور لکه خباب یو درېدلي. فدایي ته ځان سینګار په ډېره مینه. فدايي د ځان سينګار په ډېره مينه ډک موټر او تور نقاب يې ودرېدلي، د الله د قانون هرې قربانۍ ته ټول زلمي ګلاب ګلاب يې ودرېدلي، اوس نو هم د همدغه بيتونو خوږ ژبی شاعر او ورژبی شاعر د زړه چې په سوری سوری شلېدلی ګرځوم بیا هم په کې د چا خیال نازولی ګرځوم د زړه جېب که سوری سوری شلېدلی ګرځوم بیا هم په کې د چا خیال نازولی ګرځوم واه او له هغه ماشومتوبه نه د دې ځای تر سنګره څنګه له هغه ماشومتوبه نه د دې ځای تر سنګره چې څنګ کې را سره و هغه تللی ګرځوم نظر د سپين ايمان په تور زندان کې د کافرو. نظر د سپين ايمان په تور زندان کې د کافرو. ازاد په ځنځيرونو کې تړلی ګرځوم. ازاد په ځنځيرونو کې تړلی ګرځوم. بدا دې نو هغه زندانيانو ته ډالۍ ايښي چې د اسلامي خلافت د راتګ په ارمان په زندانونو کې شپې ورځې تېروي خو انشاالله چې د دې د زندانونو تر درشله د مجاهدينو شنه ګرنېټونه، د راتکو بېلې، شرنګېدونکې چړې، شین کمربند یو عجیبه ډول سینګار جوړېږي، نو رښتیا هم که نجونې په خپل د ډول سینګار په نورو توکو باندې ویاړ کوي او نازېږي پرې که نه نو زما د خلافت چڼور غازي الحمدالله د هغوی دغه ګرنېټونه د د د پیکا ډک شریدونه چې ځانه تاو کړي که نه دا یو بېل سینګار دی ډېر خوندور بیت دی ویې ووایه د پېغلې که سینګار ګاڼه د زرو په سینه وي د پېغلې که سینګار ګاڼه د زرو په سینه وي زه هم ډکه چنټه راکټ ښاغلی ګرځوم ډېر خوندور راکټ دې همداسې ښاغلی اوس او جواب ته د مغرورو په ډرونو هیلیکاپټرو زه خو دلته ښه سهولتونو کښې یم او که دې پنجره کښې یم او که غلامۍ کښې یم هم وي نو رنګ په رنګ مېوه خورم او خان او نوابان هم را سره خبرې کوي او دا کوي او هغه کوي خو نو چې شاهین ورته څه خبره کوي هغه نو زموږ محسن په یو څو خوږو کرښو کې هغه احساس رانغاړلی خو ډېر خواږه دي په همدغه بیتونو محسن را غواړم محسن وایي زه خو که وږی او که تږی شم د الله په توکل راباندې لوږې که هر رنګ دلۍ دلۍ راځي خو زه عاشق یم او مئین په ازادۍ باندې یم په مئینانو خو هر رنګ پرکالۍ راځي کله باران څپې څپې مستې شېبې د چتر کله د واورو سره دم په دم سیلۍ راځي کله بادونه بادامې او طوفانونه راشي کله جاکړ کله ګارګیش کله ږلۍ راځي، کله انډک شونډک تندري پړکې او کړسا رادرومي، کله انډک شونډک تندري پړکې او کړسا رادرومي، کله مې سر باندې اوبه غولۍ غولۍ راځي، شکر بیا هم د ازادۍ مینه په زړه کې لرم، پروا مې نشته که مې سر باندې ډیجلۍ راځي د همدغو تندریزو نارو نقیب محسن را غواړو چې خپل خوږ او په زړه پورې کلام را واوروي محسن صاحب تاسو مهرباني وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نظام صاحب تاسو واسم صاحب تاسو د څېړۍ د سیوري ټولو حاضرینو سامعینو دغه شان ته لرې او جدا نږدې پرتو سیمو علاقو منطقو کښې اورېدونکو ټولو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ته د زندانیانو یاد مونږ ته را په زړه کړه البته او بیا نو د تېرو شهیدانو د ژوند هغه خاطرې چې کومې د نه هېرېدو دي یقینا هره خاطره یې بار بار د سرو زرو د په تختو باندې د لیکلو قابل ده چې مونږ ویاړو پرې تل به یادوو دغه شانتې انشاءالله د هغوی په پل باندې به پل ږدو د هغوی په قدم باندې به قدم ږدو د هغوی استشهادونه او قربانۍ به مونږ ته دغه درس را کړی دی چې انشاءالله په هغوی پسې رهي وو الله به مو رضا کړي انشاءالله ور روان یو انشاءالله د سنګرونو اتل ځوانې نازنین جانان او مجاهدینو ته شیرین اوسه شیرین جانانه او ته د مظلومو زندانیانو لوی ارمان یې ګله د دعاګانو په رنګ ځان رنګ که رنګین جانانه او بیا د خلافت غازي جانانه نو ټوله نړۍ کښې نن صرف تا ته د جهان سترګې دي وګوري ځیر ځیر ستا هر یو مشق او تمرین جانانه ډېر خوندور څنګه ټولې نړۍ کښې صرف تا ته د جهان سترګې ټوله نړۍ کښې صرف تا ته د جهان سترګې دي اوګوري ځير ځير ستا هر يو مشق او تمرين جانانه ډېر خوندور دی ډېر خوندور بېت دی بس لله الحمد رښتيا هم د اسلامي خلافت د مجاهدينو هغه هر مشق او تمرين په ويډيوګانو کښې ځوانان ګوري که نه يې ګوري نو د موقع نه په استفادې ورته بلنه ده چې اسلامي خلافت ويډيوګانې وګوري او د هغوی نه هغه د هغوی هغه مشق او تمرين وګوري چې په کوم معيار دی په کوم کوم کيفيت دی لله الحمد چې نړۍ د دوی یوازې د اسلامي خلافت د مجاهدینو هغه هغه هغه تیارۍ او نه د هغوی د هغه ترتیب او تنظیم نه په وېره کېدل لله الحمد لله الحمد بس د خراسان ملتونو ولسونو او متدینو مؤمنو په دین مینو قومونو ته دا دومره ډاډ ورکوو چې په خراسان کښې زموږ خپلو مؤمنو وروڼو درنو پتمنو مېړنو متدینو وروڼو دلته راغلي دا ځوانان به لږ در وپېژنو د خلافت ښکلي غازیان به لږ در وپېژنو دا چې په خړ پړ او ساده باده لباس سمبال دي دا چې په خړ پړ او ساده باده لباس سمبال دي، نو ښه په تقوا او پرهېزګارۍ او په اخلاص سمبال دي او دوی د قرآن جمله احکام اول په خپل ځان مني دوی د قرآن جمله احکام اول په خپل ځان مني او بیا د نبي شریعت تمام اول په خپل ځان مني او دغه احکام د پاک الله بیا په خپل کور قایموي او هم یې په پلار او مور او خور او ورور او ترور قایموي او هم بیا په کلي کښې د دین د بغاوت نه مني واه واه ډېر خوند بیا یې ووایه ډېر څنګه. دا چې په خل پل او ساده باده لباس سمبال دي، نو ښه په تقوا، پرهېزګارۍ او په اخلاص سمبال دي او دوی د قرآن جمله احکام اول په خپل ځان مني او بیا د نبي شریعت تمام اول په خپل ځان مني او دغه احکام د پاک الله بیا په خپل کور قایموي او هم یې په پلار او مور او خور او ورور او ترور قایموي او هم بیا په کلي کې د دین نه بغاوت نه مني او دوی دوی د قرآن نه بغیر هېڅ رنګ قضاوت نه مني او د خلافت په مقابل کښې جمهوریت نه مني راغلي راغلي خراسان په ګړنګینو اوږدو لارو راغلي خراسان په ګړنګینو اوږدو لارو په تاو راتاو پېچومو کږلېچونو سختو لارو راغلي خراسان د مختلفو منطقو نه له لرې او نږدې شاوخوا د ډېرو علاقو نه په ډېره مینه غرونو ګړنګونو نه راغلي او د جګو جګو څوکو سنګرونو نه راغلي ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوو او د سلام نه وروسته بیا دا ځل به یو غزل ګرانو اورېدونکو ته پېښ کړو ډېره به ښه شي شیخ صاحب خو نظمونه دې ډېر خوندور دي نظمونه ډېر جامع او ډېر داسې پرمفهوم او هر اړخیز نظم و هغه تېر نظم ملګرو ډېر خوښ کړی او خلکو ته داسې عادي ښکاره شي چې یاره دا جرم نه دی که څه تاسو څه فکر کوئ همدې لپاره دا مسایل ناول منځ ته راوړي او بیا یې په میډیا کښې اړې راړي د دې لپاره چې خلک د دې سره وسولي را وسولي اشنا یې قیاده کړي یعنې چې خلکو ته دغه جرم جرم ښکاره نه شي او بس نور خلک هم په همدغې تګلاره باندې روان شي هو د دې جرم هغه جیګوالی ختمول غواړي واقعا ډېر ډېر څه په کې دې بیت کښې بیا یې ووایه ډېر خوندور دی ستاسو د نني غزل ټول بیتونه هم د حالاتو رڼه انځورګري وه، الله مو بس قلم همداسې تاند لره، ژوندی اوسې، بیا هم خوشحاله اوسئ چې مونږ مو له خپل شعر نه محروم نه کړو، که د راتګ وخت او موقع مو نه لرله نو د مخابرې په مټ مو راسره خپل شعر شریک کړ، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. مننه ستاسو نه هم ډېره مننه، خوشحاله اوسې. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د مظلوم د انتقام په اخېستلو. د مظلوم د انتقام په اخېستلو خپل مولا سره اوابي ودرېدلي، د طاغوت درګاه به خود بخود نړېږي د طاغوت درګاه به خود بخود نړېږي چې د رب د در په باب یې ودرېدلي، په توکل د رب تمامې دنیا مخکې په توکل د رب تمامې دنیا مخکې خالي لاس بې اسباب یو درېدلي. د مولوي صاحب عاصم په همدې خوږو بیتونو راغواړو بخاري صاحب. بخاري صاحب به خپل تازه کلام را واوروي. بخاري صاحب تاسو مهرباني وکړئ. د څېړۍ سیوري ته راغلو او ناستو ملګرو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مهرباني. ما دا یو نظم لیکلی دی انشاالله ستاسو به د خوښۍ وړ وګرځېږي. او انشاالله ډېر به ښکلی مهرباني وکړئ. ډېر خوندور دی مونږ بچي ابراهیمي بچي یو مونږ بچي ابراهیمي بچي یو کړو مقابله نمرود اورونو سره او ماتې به شي دا فرعوني لښکرې انشاءالله ماتېږي به لکه څنګه پچیر کښې او نورو ځونو کښې ماتې شوې ممند کښې انشاءالله دا شی به ټولې لښکرې ماتېږي بس بخاري صاحب دا یې د زوال شپې ورځې دي انشاالله په ماتې دي ټول چې څه ماتې به شي دا فرعوني لښکر یې کله چې مخ شي لوی سیندونو سره او راپرځوو به د نړۍ کافران راپرځوو به دا نړۍ کافران په ایماني زور تش لاسونو سره او یخې به شي د مؤمنانو سینې عبیدالله عیسیح بشي د مؤمنانو سینې د بخاري دغو بیتونو سره او ځو به اقصی ته تکبیرونو سره د تورې شرنګ او سرو اسونو سره د تورې شرنګ او سرو اسونو سره ډېره مننه ستا. د خراسان د لوړو غرو څوکو نه شو به روان تور بیرغونو سره ځو به اقصی ته تکبیرونو سره دا و بخاري چې خپل خوندور کلام یې را واورېده خوشحاله اوسې بخاري صاحب ډېره زیاته مننه د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو اوس هم نوبت رسېږي عبدالرحمن ته. عبدالرحمن زموږ دلته ازبک مجاهد ملګری دی، خو د فارسي د نشراتو برخه کښې کار کوي او لله الحمد نو د دې قلم هم نوي رنګونه را وړي، د وخت په وخت څېړۍ سوري ته را ځي او د عبدالرحمن سره چې کله ملګري خبرې کوي نو کوشش کوي چې په پښتو ژبه یې وغږوي، ځکه چې ډېره د دې د دې له ژبې هغه پښتو لفظونه ډېر خواږه لګي. د شعر عنوان دی، عزت مسلمین، وایي چې قوت ما مسلمین در اتحاد و وحدت است قوت ما مسلمین در اتحاد و وحدت است اتحاد در دین حق بس منشا هر عزت است ماشاءالله ډېر خوندور دی واقعا قوت ما مسلمین در اتحاد و وحدت است اتحاد در دین حق بس منشا هر عزت است چنگ زنیده مؤمنان بر حبل محکم تا ابد چنگ زنیده مؤمنان بر حبل محکم تا ابد چون که حکم زلجلال بر مؤمنان اخوت است گر همی خواهی که باشی سربلند در دو جهان گر همی خواهی که باشی سربلند در دو جهان اصل دین هم در تمسک بر کتاب و سنت است گر به تاریخ بنگری دریابی مردانی اصیل څنګه؟ گر به تاریخ بنگری دریابی مردانی اصیل چون حیات و مرګ ایشان در جهاد و هجرت است ډېر خوندور دا بیا ووایه ډېر خوندور ویل دی گر به تاریخ بنگری دریابی مردانی اصیل چون حیات و مرګ ایشان در جهاد و هجرت است یک سخن دارم بیا بشنو ز دل گر مؤمنی په دنیا کې دا مات دی که نه بیا وایې چې کافران را عاقبت در هر دو عالم حسرت است بېشکه ویې وایه دا بیا څنګه لشکر حق ظالمان را سرنګون سازد مدام کافران را عاقبت در هر دو عالم حسرت است باز امروز شمس نصرت بر مسلمان کرد طلوع قدرمنو اورېدونکو د مومندرې له سیمې نه یوې بلې خور هم یو څو بیتونه را لېږلي دي لومړنی بیت یې نو امیر المؤمنین حفظه الله ته ډالۍ کړی دی او لیکلي دي چې انقلاب دې د پټکي په هر یو ول کې دا کفري نړۍ به خود وي په زلزل کې هغه ډلې او ملتونه به کامیاب وي هغه ډلې او ملتونه به کامیاب وي چې رسۍ د خلافت نیسي منګول کې او چې وهي د خلافت سره ډغرې ذره شک یې پاتې نه دی په اجل کې دا اتل د خلافت دی مجاهد دی ځکه ځای مې دی ورکړی په ګوګل کې نو ډېر په زړه پورې بیتونه وو ډېره مننه قدرمنې خورې خوشحاله اوسئ او قلم مو لا تان او له رنګونو ډک اوسه نو په همدغه بیتونو راغواړو مسلم پاچا چې خپل خوندور کلام را ته راواړوي نن که کفار ترېنه چاپېر دي او سور اور پرې بل دی، د ابراهیم ملت به خامخا نېرام نه وځي. نن که کفار ترېنه چاپېر دي او سور اور پرې بل دی، د ابراهیم ملت به خامخا نېرام نه وځي. ډېر خوندور بیتونه دي، ډېر په زړه پورې. او زموږ لښکرې د مهدي دي تر اقصی به رسي. څنګه ښکلی دی. زموږ لښکرې د مهدي دي تر اقصی به رسي. زموږ لښکرې د مهدي دي تر اقصی به رسي. کفري ځواکونه به ضرور د خراسان نه وځي. واه ډېر خوندور دی زموږ لښکرې د مهدي دي تر اقصی به رسي کفري لښکرې به ضرور د خراسان نه وځي بیا یې ووایه ډېر په زړه پورې بیت دی. زموږ لښکرې د مهدي دي تر اقصی به رسي کفري ځواکونه به ضرور د خراسان نه وځي. ډېر ښکلی. د وخت فرعون ته موسی د بغدادي امیر مو مسلمه څنګه به د نیل د سخت بحران نه وځي؟ ډېر خوندور. د وخت فرعون ته موسی د بغدادي امیر مو مسلمه څنګه به د نیل له سخت بحران نه وځي؟ نو مسلم پاچا ډېر خوندور کلام و، ډېر په زړه پورې و. انشاالله چې د نیل له دغه بحران او طوفانه د اسلامي خلافت مجاهدین په وتو دي او د کفر او کفري اصطلاح ورکې وتو دی د نیل دغه مستو څپو ته نو انشاالله چې د خلافت مجاهدین په هره برخه کې او په هره سیمه کې فتوحات سرلاسه کوي او بریاوې لاسته راوړي ستاسو د دغه خواږه کلام نه نړۍ مننه الله مو همداسې قلم تاند لره د څېړۍ چېړ له انقلابونو غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره ډکه مشاعره حمدالله حسن مو خو غوښتل چې ترنم وکړي خو نن وایي ترنم نه کوم نن یې همداسې دکلمکومه دا شعر لږ ناروغه دی الله دې شفا ورکړي بس شعر یې همداسې ورو حسن صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره مننه نظام صاحب ما هم یو څو بیتونه راوړي دي الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي او د ملګرو خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي. خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي ډېر ښه دی. مننه. خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي چې جوړ شي ښه سپېڅلی مسلمان نو دلته راشي ډېر خوندور دی. څنګه بیا یې ووایه. خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي. مننه خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي چې جوړ شي ښه سپېڅلی مسلمان نو دلته راشي ډېر خوندور او اتیا او په نوي فیصده هم راتللی نه شي اها یعنې د ایمان درجه چې اتیا او نوي فیصده نه راځي چې اخري هغه څلو سره ټک ټک وکړي که نه اتیا او په نوي فیصده هم راتللی نه شي اتیا او په نوي فیصده هم راتللی نه شي چې سل په سله جوړې شي ایمان ارمان یې شهادت وي دا له ځان سره چې وايي چې سر کېږدم په ښکلي پاک قرآن نو دلته راشي ډېر خوندور ده ډېر په زړه پورې. او الله عزت ورکړی وي په هر چا باندې ګران وي. الله عزت ورکړی وي په هر چا باندې ګران وي. الله عزت ورکړی وي په هر چا باندې ګران وي په خلکو کې چې ډېر شي قدردان نو دلته راشي. دلته راشي ډېر خوندور دی. او چې ځمکه د سپېڅلي خلافت یې را په زړه شي. چې ځمکه د سپېڅلي خلافت یې را په زړه شي. چې ځمکه د سپېڅلي خلافت یې را په زړه شي چې یاد شي ورته ښکلی خراسان نو دلته راشي چې ځمکه د سپېڅلي خلافت یې را په زړه شي چې یاد شي ورته ښکلی خراسان نو دلته راشي او غوټۍ د پاک جهاد کېږي په هر ځای کې ملګرو نظام صاحب څنګه غوټۍ د پاک جهاد کېږي په هر ځای کې ملګرو چې وغوړېږي ګل شي د ریحان نو د زړه راشي ډېر خوندور دی فتنونه په امان شي مجاهد شي د دې لارې فتنونه په امان شي مجاهد شي د دې لارې شفق صاحب وایي فتنونه په امان شي مجاهد شي د دې لارې چې رب ورباندې وکړي لوی احسان نو دلته راشي او روحاني صاحب وایي چې سپوږمۍ په شان رڼا یې نوراني مخ نه شي پورته. سپوږمۍ په شان رڼا یې نوراني مخ نه شي پورته. سپوږمۍ په شان رڼا یې نوراني مخ نه شي پورته چې ځل کړي لکه ستوری د اسمان نو ده ته راشي او د پاک اسلام په سر چې وي له کلي شړل شوی څنګه وقار صاحب وایي د پاک اسلام په سر چې وي له کلي شړل شوی په هغې چې شته ټول کفري جهان نو دلته راشي ډېر خوند دا اخري بیت یې بیا ووایه څنګه د پاک اسلام په سر چې وي له کلي شړل شوی په هغې چې شته ټول کفري جهان نو دلته راشي ډېر خوندور بیتونه او ډېر په زړه پورې حسن صاحب نو زه خو درته په قار وم چې ترنم دې ونه کړې خو زموږ غوسه دې را مړه کړه ځکه چې دا بیتونه ډېر خوندور وو خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي خپل دین چې ورته ګران شي له خپل ځان نو دلته راشي چې جوړ شي ښه سپېڅلی مسلمان نو دلته راشي او اتیا او په نوي فیصده هم راتللی نه شي چې سل په سله جوړې شي ایمان نو دلته راشي دا عبدالله حسن خپل خوږ کلام یې را واورېده او رښتیا هم نو دلته راتګ چې دی د الله په احسان کېږي او دا یوه ځانګړې لورینه ده د الله ربالعزت چې په چا باندې وشي د ایمان فیصدي بس که لوړه ختلې هم بېرته را ټیټه شي خو هسې نه ده دا هر څه شته دی خو ورسره هماغه شان سکون دی هماغه شان اطمینان دی هماغه شان د الله رب العزت حفاظت او نصرت دی او هماغه شان د ژوند خواږه دي نو د همغې ځای نه دا هر څه همدومره سخت مه تصور کوئ کله چې راغلی نو په دغه ټولو حالاتو په شتون کښې به تاسې بیا د خپل ایمان قوت وګورئ او همداراز د دې ځای د ژوند هغه لذت او د دې ځای د ژوند هغه کوم سکون او اطمینان چې دی دلته چې موجود دی هغه به تاسې په خپله وګورئ په دې هیله چې د حسان دغه بیتونه نو تاسې ته د راتګ یو ښه پیلامه او ښه بلنه شي خوشحاله اوسې حسان صاحب د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو اوس هم نوبت رسېږي استاد فردوس بهار ته بهار صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا نو ستاسو کلام او مهرباني مننه ځان صاحب تاسو ته او د خلافت غږ ټولو اورېدونکو ته په هغه لاره وینه. او چې پرې قایم دا ستا نظام شي په دې ځمکه باندې. څنګه چې پرې قایم دا ستا نظام شي په دې ځمکه باندې. چې پرې قایم دا ستا نظام شي په دې ځمکه باندې خالقه توی دې شي زما پرې په سل واره وینه. دا به یې ویل خوندور ویل. چې پرې قایم دا ستا نظام شي په دې ځمکه باندې خالقه توی دې شي زما پرې په سل واره وینه. او شکر یې وویست تکبیرونه یې په خوله باندې وو. شکر یې وویست تکبیرونه یې په خوله باندې وو. شکر یې وویست تکبیرونه یې په خوله باندې وو چې کله تله مې د شهید ورور له پرهاره وینه. ډېر خوندور دی، ډېر لوړ دی، دا بیت هم بیا ووایه ډېر په زړه پورې دی. شکر یې وویست تکبیرونه یې په خوله باندې وو چې کله تله مې د شهید ورور له پرهاره وینه. او زما غازي لالیه رب درته پرې حکم کوي. زما غازي لالیه رب درته پرې حکم کوي. زما غازي لالیه رب درته پرې حکم کوي تویوه ته د هر مرتد کافر مرداره وینه. ډېر لوړ ده ډېر خوندور. زما غازي لالیه رب درته پرې حکم کوي تویوه ته د هر مرتد کافر مرداره وینه. ډېر خوندور. مننه نظام صاحب. او وروستی بیت ده چې زموږ د خوږ پېغمبر وینه د توی شوې په دین. څنګه زموږ د خوږ پېغمبر وینه د توی شوې په دین. زموږ د خوږ پېغمبر وینه د توی شوې په دین ګوره چې ونه سپموې ترېنه بهاره وینه. ډېر لوړ دی ډېر خوندور ډېر په زړه پورې. زموږ د خوږ پېغمبر وینه د توی شوې په دین ګوره چې ونه سپموې ترېنه بهاره وینه. وایې تېروم که تورو غرونو کې ملنګه زندګي. څنګه تېروم که تورو غرونو کې ملنګه زندګي. بهار صاحب وایې تېروم که تورو غرونو کې ملنګه زندګي بس شکر دی چې ډکه ده له ننګه زندګي. ډېر ښکلی ویل خوندور دی. تېروم که تورو غرونو کې ملنګه زندګي بس شکر دی چې ډکه ده له ننګه زندګي. او د ښار له ښایستونو او رنګونو بې پروا یم. څنګه د ښار له ښایستونو او رنګونو بې پروا یم. د ښار له ښایستونو او رنګونو بې پروا یم سینګار په عظمتونو ړنګه بنګه زندګي او ارمان د حریت لرم هدف هم شریعت ارمان د حریت لرم هدف هم شریعت ارمان د حریت لرم هدف هم شریعت نو ځکه ده تر هسکه پورې دنګه زندګي ارمان د حریت لرم هدف هم شریعت نو ځکه ده تر هسکه پورې شفقه په سپين غر کې د سنګر د يوې شپې نه. شفقه په سپين غر کې د سنګر د يوې شپې نه لوګی شه د طاغوت ټوله بدرنګه زندګي. ډېر ډېر خوندور شفقه په سپين غر کې د سنګر د يوې شپې نه لوګی شه د طاغوت ټوله بدرنګه زندګي دا و شرافت شفق چې تاسې ته یې خپل تازه بیتونه در واورېدل خوشحاله اوسئ شفق صاحب قلم دې همداسې تاند اوسه ژوندی اوسې نو د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو او د څېړۍ سوري ته ناستو ملګرو نننۍ خوندوره او په زړه پورې مشاعره د شفق په همدې خوږو بیتونو پای ته رسېږي، بیا چې بله اوونۍ ان شاء الله ستاسې درانه خدمت ته راځو، تر هغې مو په رب العلمین ځان سپارو، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.